پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 ای پلیتی کړي ودا چې د خالی پرز باندې مې میان نیول او ګور دلته الله ذکر کوي واسالهم عن القريه التي دا زکه چې دای به وای دا واقعیا پټوله نو الله وی تاسو کده دیناغه کلیواله بارکه ای چې راش تاسو پټوي چې در باندې خاص سرګند کم دا بدای پټوله چې الله ته خنزیران او شادوغان جوړ کړو الله اکبر نو ادرز د خالی قدر او عزت وقعات اونک او پای کې خیانت وک هله جوړ کړي الله تبا او برباد کړو الله وی داسې به د غرق او تبا کم اومن د الله خبره غره هله م جوړو و بدعت مکو هله م جوړو د ځان اسخ په وبو تکو ما وایا اومن خبره د هغه کلی والا بارکه تاسو کده دای نه کلی والا بارکه دا چاته وای د چا نه تاسو کا بنی اسرائیل نه کنه بنی اسرائیل نه وای د دې بنی اسرائیل او يهودو نه سوارو نه تاسو کندا ټول دي کنه اوس دا ټول الته کې دی وای نو کته دا وای چې ګوره وګوره قران کې راځي چې واسال من ارسلنا من قبلک انبیا ژوند دي ولی الله پیغمبر ته وای د انبیاو نه تاسو کا نو چې د انبیاو نه تاسو کا نو ای ګورا دین دا معلومه شو چې انبیا ژوند دي دی توي اهل زیغ دی توي يهود دی توي محرفین دا اهل زیغ يهود دا خپل قران دا لپاره غلط تعویلات نو کته دا وای چې تاسو کده دینه او ادی باندې انبیا ول حیات ثابته حیات جسدی عنصری ها دنیاوی ځکه تاسو چې پیغمبر ته کو خو بیا به دې دنیا کې کو کنه دا حیات ثابتې ځکه پیغمبر دې دنیا کې هغه خبره ته حیات دنیوي ثابتې او جسدي عنصري حیات ثابتې ردینا نو بیا یو بل کتاب ملي کوایا چې ها حیاتی شي حیات بنی اسرائیل حیات یهود حیات عیسائی حیات نصارا ولګه کتاب وایا بل کتاب لیکه ځکه يهود او نصارا او نتوس الهم دین تاسو کا وای حیات بنی اسرائیل حیات يهود چې هغه حیاتيان چې ځکه نظریه هم دادا ځکه چې اصل نظریه د دی دادا چې منافقین هم ژوند دي الله اکبر کافرم ژوند دي دک څه ژوند سره او دا ټول کافر مشرکان بدعتيان ټول په قبرونو کې ژوند دي نو ټول ژوند دي اصل نظریه د دی دادا دا حیات الانبیاء خو یو ډال دی دا حیات الانبیاء خو یو ډال دی په دې باندې د خپل عقیده چې کم دنو پټي دا خو یو ډال دی جوړ کړي اصل نظریه دا ده چې کلام راشي چې زه په حیات الانبیاء کې خبرې کوم متوای نور حیات منی کنه منی هغه ستا ټول کتابونه لیکل دي تسکین الصدور لیکل دي دارنګ حیات الاموات تاسو مشر لیکل نوم حیات الاموات حیات د مړو ولا نوم دغه خره حیات د مړو نو بیا دا ولیکه نو بیا به دام لیکه حیات المنافقین یو چې سم حیاتی خوشی کنه وایا بیا دا ولیکه حیات الکافرین بیا دا ولیکه حیات یهود حیات نصارا دا ټول چې سم حیاتی شوایا چې سم الہ شوایا واسالهم عن القريه چې الله تعالی هلاک اون کړي دی یا به عذاب ور کون کړي دی لره عذاب دردناک یا به الله هلاک کی یا بول دردناک عذاب ور کی وی والے وته سړی دا وی پرېګ دی نو ګوره چې چا با من کول نو غي سوي قالو یا غي معذرتن نا تذرو معذرتن عذر پیش کو منګه عذر پیش کول سره ال ربکم رب تاسو دا ول علم یتقون او شاید چې دای ځان بچ کی مونږ خپل عذر خلاصو غاړه خلاصو ګور یو هغه خلکو چې دا ناروای کول هله جوړولې یو هغه خلکو چې هغه مړه پرېګ دی الله به هلاک کی ستاو سره سکار دی او یو هغه خلکو چې هغه وینا موږ خپل غاړه خلاصو بیان وکاو دا خلکو عذاب چراغه نو دوا ډلې تباشوي هغه خلک چې غلي پاتې شوی او هغه خلک ظلمو ظلم کړو معتدین چې تجاوز کړو دواړه ډلې تبا شوي بے عذابن اونې ول مونږ دی لرا اونې ول مونږه کسان لرا چې ظلم کړو بے عذابن به ایسن په عذاب سخت سره په سبب دا چې دای نافرمانی کولې الله یې مونږ په سا عذاب راوستو او معذب مو کړو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ شیخ د کابل ګرام ذکر کول یورز خفا ناستو خفاو چې یارا سوچ کو چې د ساکتینو سره چې دا کم خلک غلو چې مړه پرېګ دی خپل کار بکې خپل کار بکې چې دای سره بس چل شوی نو حضرت اکرمه دا شاګردو هغه راغې ورته وی جی ولی خفناسته نو هغه ته وی دغه څه سوچ کې ما هغه ته وی ګورا ساکتین الله هلاک کړی دی عبد الله ابن عباس ورته وی وی څنګه وې تس کم ځای نه وای وې د ان جین الذین ينهون عن السوء د دینه معلومیږي صرف هغه بچ کړو چې چا نه د امن کار نه کولا نارواو نه منع کولا نو هغه الله بچ کړو او نور چې د نارواو نه چا منع نه کولا هغه الله هلاک کړو عبد الله ابن عباس ډیر زیات خوشاله شو او دومره خوشاله شو چې منډه کړه او حضرت آی کریمه رضی الله تعالی عنها اغله چې کم ده یو جوړه راړه او هغه جوړه چې کم ده اغله په دغه کې ورکړه انعام کې ورکړه حضرت کریمه لا شاګرد رشید د عبد الله ابن عباس رحم الله اغله چې کم ده جوړه ورکړه په خوشحالي کې ګوره چا چې منع کوله د منکر نو هغه بچو اوس چې بزرګان راشوي نه ان منکر مکوي بس امر بالمعروف چې کوم د دې سره وای کار کیږي نه د منکر ته ضرورت نشته نه یعنی منکر نه د پکار د سره توړ جوړیږي جی توړ او معذب بشي ساکتینو کې براش معذب بشوي بزرگان خو غيو مو غي ناروا نه کول چې کوم سره تبا شو ناروا نه کول غي پرېګ دایې مړه پرېګ دایې خپل کار بکې نه منکر چې نه کینو دا سو معذب شي فلما اتو پسر کلا چې د تجاوز کو اما د آسنا چې من کړ شو دی دا غینا او منګه د تشیتا شیتا سو شادوغان خاصین ذلیلا و اذ تاذن ربک او هر کلا چې اعلان کو رب تعالی یا واسن علیه ملا یوم القیامه چې خام خار علی کی په دای باندې تر د قیامت پورې آسو کا چې ور کوي بدای لر عذاب ورسوي وادي تا بد عذابونه بشکر رب لسریع العقاب کې جلال دی لغفور الرحیم کې جمال دی وقد طعناهم فی الارض مما او ګر سولې مونږه دای لرا پس مکه کې مختلف ډلې باز د دینه نه کانو باز د دینه ما سیواو د دینه او امتحان کړو مونږه په دی باندې په خوشاله سره وسیات او په تکلیفونو سره لعلهم يرجعون خامها چې دی واپس شي دې ځاینا اخیری باب شروع شو د سوره اعراف او پدې کې پنځه خبرې اراد دا غي د یو غلط خبرې په سلورو طریقو سره بیا هغه آیاتونه چې هغه د دریو واړو ا داو سره متعلق دي الله اکبر درېمه خبره نفي د اشراکو او سلورمه خبره ذکر د بعض آدابو او ترغیب ال القران پنځمه خبره سره د دلیل نقلی د پرشتونه الله اکبر اول د دای هغه قول او داغه تردید الله اکبر نا اهل خلق رالل نو هغه دا وې چې بس الله به خون کې مهربان دی کتاب باندې به عمل نکاو هغه به لسته خو عمل په نه کو او وی الله بخون کې مهربان دی مونږ به الله معاف کی مونږ به الله معاف کی بخون کې مهربان دی الله او نور په کتاب باندې عمل نکاو او دنیا پسې شو د دنیا آساز او سامان هغه غستو الله رب العزت داغه تردید کوي په سلورو طریقو سره یو دا چې خطا وای تا به زه معاف کم تا نه ما دا وعده نو اغسته چې کتاب بلوله د کتاب وعده مې دنا غسته وا او بل دا چې په الله باندې به دروغ نه وای او تاسو په الله دروغ جوړ کړو یو دې طریقې سره رات کړي دویم دا چې کته وای چې ما به وبخي نو غر مې در باندې ولې اوچت کړو آغا 171 کې دا غر می در باندې ولی اوچت کړو دا غر می در باندې ولی اوچت کړو ولې چې د کم نه بیا کما به بخل دک څه کول شي بایر د عمل نه په کتاب نو ولې می در باندې غرو چتو او دریم دا چې تاسو نه ما وعده غسته وا وعده مې د ناغسته وا الست بربکم کداغه سه بخل وې نو بیا دا وعده مې د نسلا غسته الله اکبر بل دا وتل علیهم نبا الذی سرا 175 کې 175 کې سلورمه طریقې سرا دا مشر مو ولې بیا گمراهو کتا سو دغه سه بخل کې راشه نو دا مشر مو ولې بیا گمراه کېدو هغه مې دلول بیا گمراه کو الله اکبر او وینا د دای را نقل کړي فخلف من بعدهم پس پیدا شو من بعدهم پس لینا خلفنا اهل خلق ورسول کتابه چې میراث کې وړ کتاب لره میراث کې کتاب وړ علما کرام ذکر کوي فقرؤه وتركوا العمل به لستوه به لستوه عمل په پرې خود الله یاخذونا اغستبه عرض سامان هاذ الادنا د دې دنیا و یقولون او دا عقیده به لرلا سیغفر لنا چې بخشش په وکړې شي مونږ ته په پکړې شو مړه بس ګوره کنه میراث کو ته کتاب پاتې شو دا میراثیان د لکه نن سبا چې کم ګدینشین مليان دي اس نه بني خبر او را بشي قران نه بني خبر حدیث نه بني خبر خو بس پلار مولا دی دی با په جمعات کې امامي دی با په جمعات کې امامي ورس ورسل کتاب یادا چې لکنن سبا بزرګان دین بس میراث کو ته کتاب ملاو شوی دی فضائل صدقات فضائل اعمال دا ته میراث کراغلی خیره دا اول او بس ار څه د کوي جی عمل په کتاب نشته کتاب کې چې قران کې هدایت نشته جی قران سره جی هدایت ناراضي جی جهاد سره هدایت ناراضي قران سره هدایت ناراضي هدایت خو به چې لکه دی جی چې لیلا به ځکه نه دا ډیر خواګه لار ده پسته لار ده چې دی کې به دا چې دا سه وای دی کې نشته او بل سو بس دک الله بخون کې مهربان ذات ته جی الله بخون کې سيغفر لنا موږ به معاف کړی شو جی الله و ایاتهم او کچر راشي د تعارض مثلو په سامان نور په مثل د باندې اخلي غیلرا الم یؤخذ علیهم تردید دا د قول الم یؤخذ علیهم آیا نو اغسته شوی علیهم په دای باندې میثاق الكتاب وعده په کتاب کې اضافه فيه ده وعده په کتاب کې الله یقول دا چې نه وای دی په الله تعالی باندې الا الحق مگر حق اغه سچ س کتاب کیوی اغه بوي د ځان به نور سنوي تا نه دا وعده نه واغسته چې د کتاب خبره بکې و درسو ما فی اولان کې حال داو چې دای درس کو دا سو هغه احکامات فی چې په تورات کې وو درسو لست د یا غیلرا یا درسو بل معنا قرطبی کوي فمحوه بترک العمل دای روان کا غیلرا په پر خودلو د عمل عمل پر خود پاغه باندې و درسو ما فی عمل فی نه کاو الله اکبر ودا الله غره تویلو چې د کتاب خبره بکې دا الله د کتاب خبره تا غ پرې خدا ته ایسه یغفر لنا موږ به تواخنه وکړې شي ولا ودار الاخره د کور د اخرت او غره د پاره دا کسانو چې ځان بچ کوي د نار واونه افلا تعقلون آیات سو عقل نه لري والذین مسکونا بشارت آ کسانو مسکونا چې عمل کوي بل کتابه په کتاب باندې اقامت د صلات د یمسکو د یمسکون بالکتاب نرستو ذکر کړو زکه چې اقامت د صلات حلوي چې اول په کتاب عقیده جوړه کې نو ال بیا منس کاو او چې په کتاب باندې د عقیده نه جوړه کړي نو بیا د منس منس فائدہ من نه دی چې په قران د عقیده نه او په آسماني کتاب د عقیده نه و اذ نتقنا الجبلہ او ګورا اوس بل خبره ها چې تو موږ به معاف کړې شو دغه سه بغیر د عمل نه په قران باندې بغیر د عمل نه په کتاب باندې نو بیا دا غر می در باندې ولی اوچتو و اذ نتقنا الجبل هر کلا چوچت کړه موږ غر لرا برا د دینا کان نو گویا کدا غر ذلتنا چتری وا و ظن او دیدا ګمانو کو انو چې دا غر واقعون غرزیږي علیهم بهما په دوی باندې دای بس چوچت می کدوې خلا وای او دای دا سر چترې پشان مې په بارا اونې و دای ویګین ک بس را غورځي ګرا باندې قلنا وی منګه خذون وی تاسو ا اسو چې درکړې منګه تاسو ترا به قوتن په عمل سره وذکروا ما فيه او یاد کړئ تاسو چې پدې کې خامها چې تاسو ځان بچ کړئ د نارواونه د نارواونه ځان بچ کړئ و ما خو در باندې په زور چې په کتاب به عمل کې او توای بغیر د کتاب نه بزو بخله شمه او اولاد د دی هر کلا چې غست او رب ستا من بني ادم د اولاد من بني ادم د اولاد د ادم نه اند شاګانو د دینا ذریتهم اولاد د دی وا اشهدهم علی انفسهم گوا کړو دی لرا په خپل ځانونو باندې الا ستو به ربکما چې آیا نیم زرب استاسو استاسو رب نیمه شرک کړو پلارانو زمونږه من قبل مخکې د دینه وکنا ذریه من بعدهم او ومنګا اولاد پس د دینا زمون پلارانو کړو نو بس مونږ ته دغه سره غل او جنو مونږ ته سپتا وا افتوه لکنا ایا هلاکوي تم لرا پاس باندې چکړي دی باطل فرستو زمونګا الله وی دارنګ به تفصیل سره بیانو مونږه آیاتونه ولا اللهم يرجون او خامخا چې دی واپس شي د نارواونه ګورا سو تردید دا غي څنګه کوي توای چې زو بغیر د کتاب او منل شم او ما خیر ده بس او من بغیر د کتاب با او بخل شم ما با الله معاف کی نو بیا دا وعده الله صلی الله غستا وعده دې د پاره غستو چې قیامت پر از داونو چې زه غافل ما او داونو چې بس دې موږ خورست راغلو نو زمونږ پلارانو دغه طریقې راځ کړې وي الله ما تفصیل سره بیان کړی په کتاب عمل کې الا بخلاصيږي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اول ولا په دای باندې وَاتْلُ عَلَيْهِمْ تردید د قول د دې په سلورمه وجه باندې چې مشر دی والے بیا گمراه شو چې په کتاب عمل پرې خود نو گمراه شو نو تب په کتاب عمل پرې دی نو تب کینه گمراه کېږي نه اوس چې سو کوئی قران کې هدایت نشته قران کې هدایت نشته قران د هدایت کتاب نعوذ بالله نه دی کده صرف بس فقرؤه وترک العمل به صرف دی لراغسته دی چې بس ویل ولا انزل القرآن للتدبر فجعلوه للتلاوه قرآن خود دې د پار راغلو چې هغه باندې عمل وکړي شي سوچ او فکر پکې وکړي شي دې صرف تلاوت لا وګرځو راغلی جی مون کوم د قرآن چې کم دنو قران الته کې دی تلاوت کو دا د بنی اسرائیل خاصله تلاوت صرف خو نه دی صرف تلاوت نه مانا او په قران عملو کا ځان په پواکا او که ځان په نه پواکه نو بیا د قران حق نه دی ادا کړي او کته دا چې هدایت نشته الله به دې گمراه کی من ابتغل هدا عن غیره ازله الله چا چې د قران نبل طرف ته هدایت تلاش کا الله به گمراه کی پیغمبر وتخیری کړي الله اکبر واتلو علیهم الولا په دوی باندې خبر ده تنو یو سړی او د بنی اسرائیل نه اتینا او چور کړه موږ غلرا آیاتنا علم د خپل آیاتونو فن صالح منها پس د اعراض کو منها دا غنا یعنی عمل پاغه باندې اونکو فاتبعوا شیطان پس ورپسې شو د پسې شیطان کما سال القلب پشان د حال د سپیده حال د پشان د حال د سپیده ان تحمل علیه یلحس کچاره بوج چوي ته په د باندې یلحس نو بیام حس حس کوي او تا ترک هيا پرې دې ته دلارا یلحس نو بیام حس حس کوي الله اکبر علما کرام معنا کوي لکه کتاب التسهیل کې هغه وی ان وعظته فهو زوال وان لم تعظه فهو زوال معنی بیان د تشبیه شو کته ته وصیت کې او نصیحت وتا کوي بیام زوال او گمراه دی کنه کې وته نو بیام گمراه دی ذالک مثال القوم الذين دا مثال د قوم عاد چې نسبت د درو کړو آیاتونو زمونږ ته پس بیان کا القصص دا حالت دا بیان لعلهم يتفکرون خامخا چې دی غور او فکر وکي فکر وکي غور وکي ها څه غور وکي چې توای بغیر د عمل نه په کتاب باندې او بابا خلې شمجي پرېګ د قران الله را لګل لکه دې دور سره هغه خو تورات باندې عمل پر خو دا ته چوي چې تورات باندې به عمل پرېګ دما او به بخله شمه نو بیا تاسو دا مشر بلعام بن باغورا یا بلعام بن باغورا دیواله چې کوم دی دا سه گمراه شو دیواله دا سه گمراه شو چې د کتاب باندې عمل پرې خو دو نو گمراه شو نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف شروع کو نو تباہ او برباد شو او دنیا یې غوړه کړه د موسی علی السلام خلاف شو نو الله ذلیل او رسوا کا او داغه مثال الله پس پی باندې ور کوي چې دا د مثال داسې دی لکه سپې چې سپې الله سوره بد مثال ور کوي چا چې د الله په کتاب عمل پر خود اوس چې کم خلکو هغه سردار د آسماني کتابونو چې داغه باره کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ملای سمنا من لم يتغن بالقران اغه سړی زما د امت نه دی زبه شفاعت نکوما چې کم انسان د آسمانی کتابونو نه ځان په قران باندې مستغنی نه کو ځان په قران مستغنی نه کو حضرت عمر راغله تورات سپانه راغستې مقدمه د ابن کثیر کې علامه ابن کثیر دا واقعیا ذکر کړي هغه پان راغست دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ تناسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ تک سور شو د غسینا او تک سور شو او حضرت عمر تا ابو بکر صدیق وای مور در باندې بورا شه ته د نبی علیہ السلام رنگ ته نه ګوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام چو قتل حضرت عمر چا کلا وی رضی تو بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی الله علیه وسلم ز په اسلام باندې راضی ما چې دین زمونږ دی رضیت بالله ربا زپ الله رازم چې رب زمونږ دی په اسلام رازم چې دین زمونږ دی او په محمد رسول الله رازم چې هغه زمونږ پیغمبر دی بس رازم او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی هغه قران لا ناراضي او تاسو دا غي کتابونه راغستې دي د آسماني کتابونه چې چا ځان مستغنی نه کو په قران باندې پیغمبر وای دا زمونږ نه نه دی د دیو جنا چا چې بل تورات ذکر وغیرہ کو داغي واقعات به ذکر کول علامه ابن کثیر رحم الله واقعات را نقل کړي حضرت عمر با آغا سزاوار کو سزا به ولا ور کولا لکه یو چراوست او د کجورو ګوچا د حضرت عمر په لاس کې وا لوی ګوچا وا درانه او چې څنګه غراوسته ته پلان کې ویا او غرب چرا خلاص کړه ولا او چې هغه ته وله و تاسو پرستو کو او خي وه او تر دې پور چې درې راځي وه چې هغه انکاری شو چې زو بیا داسې نکوم او دا غنه خلق منه کړو وې د سره بکی نه نه د اسرایلیات خوري دا خوري ته قران چې چا پرې خود هغه دا حالت ته چې آسماني کتابونو نه ځان په قران مستغنی نه ک نو ته هغه خلکو چې هغه قران کریم بارکه دا الفاظ وای چې قران کې هدایت نشته او د قران نه داسې تختی چې د قران درس شروع شي کانهم حمر مستنفرا گویا چې دا خردي تری دلی فرت من قصورا چې تختی د زمرینا داسې د خرو په شانته تختی او چې پزایل اعمال را واغستې شي نو دا سه براشو تاسو ځان بغل کې او سټ په کوک کې او دا سه او شانته بکینی چې لا لوی دغه د قران درس شروع شي نه اجي تړ جوړيږي الله دې غرق او تباکا قران نه تړ جوړيږي قران کریم را لېګل الله د جوړ د پاره د خو بېمانه توړ خو تا جوړ کړي د قران نه د خرپ شانته او تختې دی وای توړ خو تا جوړ کړي ټول هتاو کستا به سہالتی په دې بخلاشه چې زب چله ولا ګوم قران دشمنی به کوم په چلو بخلاشه زب کلونه لا ګوم د قران دشمنی به کوم د قران د عقیده خلاف کوم او د قران والا خلاف کوم او ته بخلاشه سيغفر لنا چتام نشه خلاصې دي الله اکبر او ګور هغه چا چې لوی عالم دا د علم اقرار الله په خپل کوي اتیناه آیاتنا ما ولا د خپل آیاتونو فهم ورکړو ما ولا لوی عالم خو چې کله قران پرې خود او تورات پرې خود د الله کتاب پرې خود نو الله اکبر الله اکبر داغه مثال الله چې ورکې نو سپی سره ورکې سپی سره ور کوي او دا ولی سپی ډیر چې کم نه ډیر عجیبه خصلتونه پاغه کې یو خدا چې سپی ډیر زیات هرسی بدعتي مولا او د قران دشمن امی دیم همیشه هرسی دای چې لاړ شي چرته کنه نو په خوراک نه مړیږي په اړمونو به پاسه بیا وای کما بخرو او لک خوب بکاو نو چې درش کرے وي نو لک خوبي بیا اسه وای کم بخرو اوس ولا فارمولام بدله کړی دا اوس وای دا مو وای چې کم بخرو وای چې کم وخت کې بخرو الغټ من الغټ ولو کان پښو سر به جوړو کم وخت کې بخرو اوس فارموله بدله کړی دا کله ته پته و چې دای په دې عمل نه کوي اسه وای نو فارموله بدله کړه کم وخت کې بخرو اوسه ها لړ شي بیا مړی ګنا د قران دشمن دی کنه هرسي ډیر زیاتی بل دا چې سپېچ کم دی دکې دا خصلتي چې د شهوتی ډیر زیاتی بدعتي مولا د همیشه د باندې شهوت غالیبي د قران دشمن باندې همیشه خپل خواهشات غالیبي نور اوم داسې نو چې د او بخنو اخو دا غشو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې بیا په بخون شي کې یو سړی واپس کیږي نو دا داسې د کل کلب یعود فی قیئه داسې د لکه سپیچ خپل الټو کې را واپس شي الټی سټي نو دی به او بخي وای دا ما تا ته درو بخو دا ما تا ته درو بخو دا ما تا نو ټول او بخنو بیا خیره کې تقسیم کې بیا واخل دا چې تا بخلو نو سپې کنه ځکه خو الله یې فمسلوه کما سلل کال وو بل د سپی مثال سي پلارا چې سوک تیریږي نو که خپل تیریږي نو غب غب غب نن چې داغه تیریږي پردې تیریږي نو غب غب غب اسه غب غب غب د بدعتي مولا مثال قرادو یقهقه او عجوز تلتمو دی بام چې سوک حق پرست را سپی کې نورومي او دا د سپی مثال زکه ور کړل چې دا ډېر یو ناکاره شی دی حیواناتو کې نو دا زکه د مثال سوره بد مثال ور کنن خو کدي مولا ته سپی وې چې مولای سپ تس پی نو امی به در پسې را پاسي او د گریوان نه بتاونی چې ښا تا مولای صاحب تسپیو وی خو چې کم مولا په قران باندې عمل نه کوي د قران دشمن دی الله وتسپی ویل دي دارنګ الله وتخر ویل دي خر فما کما سل الحمار کما سل الحمار يحمل اسفارا کده خر د پاسه کتابونه کې دي او لو ډېرې په جوړ کې نو خر ته سو خر مولای صاحب دوی ها اک خري او کوچم خرینو کوچم خریخه سو اخ پس خر کیږي هغه یو تانو خلکو بو ته خر وې کنه وی جی ته چې کم دنو وی خره نو اب په دې خپه کېدو نو ورځ خلک راجم شو روان روان خلکی راجم شو راځي تعالی مونږ نوم بدلو وی تا ته مس مې خپه کېږم نه پس پتا ته مونږ چې کم دنو کوچه ووخه نن نه پس پتا ته مونږه کوچه او د ډېر خوشاله شو چې زه شکر د خر خو راته اوس نو کوچه ورته کور تراغه خوشاله د مور ته مورې وای خبر خو نه وای سو وای مال خلکو نوم بدل ک وای سو بد ته وای وای ما ته ونن نه پس خلک کوچ وای مور په جړا شه خدای دې غر ک دوا کاله پس په بیا خره دوا کاله پس په بیا خره ته ځګه نه دا اوس چې دا اخوا دې خوا دا چخړه پخړه راوخ کلی دي دا کوچی او را مخه ته کی وای علی شابه او غا پیس پی کوتری راوی راوخ کلی دی وای او غا پی شابه تمام دوه کاله پس خره وایا کما زال الخمار په دې زمونږ پروام ني چوتله پوتله را جمع کړي چتنا او مناظر اسلام او کافر الکافرین او مرتد المرتدین او دا درزه درزه د القابات ولا ور کوي دا کاله پس په بیا خارق خیر نو نه سلام جوړیږي نه دا سپی مثالی د مشرک او د بدعتي مثال هغه د سپی سره ورکو الله وی دا مثال د هغه کسانو دی چې زمنګ آیاتونو ته نسبت د دروغو کوي چې هدایت پکې نشته جی او قران لا مرাজি الله اکبر غور کا غور لعلهم يتفکرون غور کا چې سل راغله دنیا ته او سباند روانه په کم خلاړي ان علماء السوء اسوا واقبح من ذلك الله اکبر وای وای چا چې په قرآن مثالونو کې چې کم الله ذکر کړی هغه کې غور او فکر وکړو نو هغه تبدا معلومه شي چې علماء سو دا غي حالت چې کم ده د دینام ډیر زیات بدتر دی ډیر زیات بدتر دی د علماء د سو مثال وای فما انعاه فما انعاه مم مم مم مثل عل مم مم مثل عليهم يا مم مثل عليهم وما هم فيه من التهالك في الدنيا في الدنيا مالها وجايها والركون الى لذاتها وشهواتها من متابعه النفس من متابعه النفس الاماره وارخاء زمامها في مرامها عافانا الله تعالى والمسلمين من ذلك اغه وای وای وګوره دا سم مثالونه دا غي د هلاکت بیان شوی دی په دای باندې او دا هغه څه چې دای پاره کې د هلاکت د سيزونه دنیا کې یعنی دا غي مال دا غي جا چې بس ماته د مرتبه حاصل شي مال دې حاصل شي او هغه ته میلان دا غي د لذات او ته شهوات او ته د دنیا غي ته دارنګه د دا نفس متابعت دا ټول سيزونه الله وای داغه څنګه مثالونه الله ذکر کوي څنګه په دای باندې هغه مثالونه وای الله بیانوي الله اکبر د دنیا مثال ډیر بد دی د دنیا مثال هغه ډیر بد دی چې دنیا یو سړی غوړه کی او اخرت پری دی او دې ځای باندې علما کرام شیخ د پنځپیر مدذل العالی آی بچ کم دی او ما دې ځای باندې واقعیا ذکر کولا د اسماعیل ابن علیا رضی الله رحمه الله چاغه تا کله قضا ملاو شو او قضا وت ملاو شو عبد الله ابن مبارک تپت او لګی دا نو عبد الله ابن مبارک هغه ته خط لګلو او توای علم نه د باز جوړ کړه دی د مسکینانو غریبانو مالونه په دې باندې ښکار کړي د دنیا او دغه د لذاتو د پاره تا هیله جوړ کړي او دین په ختمه او بیا خپل چې کم دی د لیوانو د پاره دواوي او هغه به در باندې روغېدل اوس دا غینه پس خپل لیوانه وګرځې دي اغه روایت چې د ابن عون او د ابن سیرین نه با د دې په مزمت کتاب بیانول هغه د سکل هغه روایت او هغه روایت چې د بادشاهانو دروازې به پرې دی هغه روایت تانه نه نیر شو کله چې ابن علیا رحم الله دا خط ولیکو دا خط ولید اخیره کې وتا عجیبا شعر لیکلو هغه د ټولو اخیری شعر داو و ان قلت اکرهت وذا باطل زل حمار العلم فی الطین کته وای چې ما باندې زور کړی شوی دا خبره باطله ده د علم خروي په خټه کې اونخته د علم خروي لاړې خټه کې اونخته آج دا واوریدل نو دا اشعار چې کلا وتور سیدل نو هغه په جړا شو وی جړل او فورا استعفا ورکړه او کور تراغه وا د علم کار د نه پات کیږي په دې باندې خفشه دا نه چې تروانه دنیا د غوړه کړه کله یو سملای کې ناشته کله بلې سملای کې ناشته کله یو ځای کې او کله بل ځای کې کله یو ځای کې او کله بل ځای کې د مالدارانو په دروازو باندې ګرځي دا د علم کارو د علم کار خدا نو د علم کار خداو چې شلیدل جامې واغوندا او شلیدلو کې وګرځا شلیدل واغوندا خدا الله د دین بول بالا کا دا الله توحید بیان کا دا الله د پیغمبر سنت بیان کا او داننګي د دا قران درس کا د قران طالبان پیدا کا د قران قانون نافذ کا داوا چې دا تا کم شروع کړو الله اکبر مَن يَهْدِ اللَّهُ اوس هغه آیات شروع شو دا آیات متعلق دی دا ول دا وی سره مَن يَهْدِ اللَّهُ هر چا څوک دی چې هدایت وکړه الله تعالی غته فهو المهتدی دی لار مونږ کې و مَن يُضْلِلُ هر چا سوګ دے چې گمراه ک الله تعالی غلرا فاولائک ادا کسان دا دی تاوانیان دوی می داوی سره متعلق آیات ولقد زرعنا کما داوا چې شیطان تابعداري وکړه نو جهنم ته بزي تاکي سره پیدا کړی منګه د پاره د جهنم ډیرو جمهور لرا من الجن د پیران ناول انسان د انسانانو نه د جهنم د پاره می پیدا کړی دي الله اکبر او ګورا سوره زاریات کې براش عبادت د پاره مې پیدا کړی لیا عبودون او دل توي د جهنم نه پاره نو آل تلام د علت د پاره دی او دل تا لام د عاقبت ته لام د عاقبت ته سمانا پیدا کړی مې خټول د عبادت د پاره خود ډیرو انجام دا شو چې غي جهنم ته لاړل فدعوه بها بلې تاسو دی الله تعالی لرا بها پدې باندې دعا غواړی دی الله نه پدې نومونو د الله باندې وزار الذين او پرې یا کسان لرا الہدونا چې کجروي کوي فی اسماء فنمونو دا کې یا شرک کوي فنمونو دا کې علامه ابن کثیر معنا دا کې شرک کوي فنمونو دا کې شرکیات ور سره کوي لله الاسماء الحسنى فدعوا بها الله اکبر اسماء الحسنا د باری تعالی دل تام راضی دارنګ سوره سوره سوره بنی اسرائیل کې مرাজি دارنګ سوره ا دا کې بام راشي حشر کې بام راشي دارنګ سوره طه کې التام الله دا سوي زای په زای باندې الله وای دا الله په نومونو دا الله نه سوال وکي اوس ګورا چې دا الله په نومونو باندې بس سوال کې نو اسمانه معنا الله تعالی یا الله تمال راکه تر رحمانه په ما رحم کې یا الله تر رزاقه مال روزی راکه یا الله تو ستیری په ما پردوا چې ته ستاره په ما پردوا چې ته غفاره ما ته بخنو کې دا سه بوای چې دا سه وای دا نه چې الله د پلان کی په ذات باندې مو بخې د پلان کی په حرمت حرمت توفیل دا ټول الفاظ مترادفه دي شیخ د شافور رحمه الله رحمتا واسعه هغه به درس کوي د وسیله په ذات باندې توفیل او حرمت باندې کار د فرعونانو هغه به به عزت فرعون و ان لنحن بعزت فرعون ان لنحن الغالبون دا کار د فرعونانو دا کار د فرعونان دی د دیو جن علماء کرام ذکر کوي په دې ځای باندې آی ذکر کوي ویلا ینبغی د امام ابو حنیفه رحم الله قول له لا ینبغی لاحد ان ید والله الا به دی او تند پارا مناسب ندی چې د الله نه دعا وغواړي مگر په ذات د الله باندې د دیو جن فقای کرام ذکر کوي چې په حق د انبیاو باندې په حق د کتابونو ستا باندې په حق د رسولانو ستا باندې وای دعا مکروه تحریمی ده تحریمی مکروه تحریمی ده چې څوک داسې وای او دا هدایم ذکر کړی دی د ایرا پاسې جی دا د معتزله او په باره کې دی جی دا حالت کې چونکه هغه ټیم کې معتزله او فقها او داسې ویلو صحیح ده کنه هغه ټیم کې معتزله او داسې دواګانې غوښتې نن ته معتزله کنه داسې دواګانې غواړي آسه وای چې اشاعت والا معتزله دی معتزله خوته په داغه کې علامه شیخ زاده وای په حیات کې چې څوک دی جسد سره حیات وای دا معتزلی دی علما دیوبن وای چې څوک دی جسد سره حیات وای معتزلی دی او دې دا کتاب په خپل اقرار کو چې دا د معتزله او بارک وی صحیح خبره ده کنه دا د معتزله او بارک ویلونه تن په حق او په حرمت او په تپیل سوالونه کوي هنن ته معتزله کنه دا معتزله ته ها چې څوک دا وایي چې په حرمت او توفیل او دې سره جایز دي دا غي په کې تعویل کوي په دې تعویل سره جایز دي او کدا تعویل په کینینو او بیا ناجایز دي هغه دا وایي چې زه تانه د په حق سوال کوم یا الله چې د سره زما کوم مینه ده نو ایدا مینه بیا خپل عمل دی نو چې دوره پر اتاویږي مینه بیا خپل عمل دی نو صفاوله په خپل عمل باندې نه کوي یاره دا زمونږ دا تعویل کو پکې نو تعویل چې کینو صفاوله ډایرک نه وي اراکاغو هلاکت تا و املی لهم مولت ورکو ما زر دای د پاره بشک تدبیر زما متین ډیر مضبوط ته اولم یهد للذین اولم یتفکروا آیا دای غور نکای پسکه صداقت د پیغمبر ما به صاحبم په دی باندې چې نشته په عملګری د دی باندې پیغمبر د دی باندې من جناسه قسم لیوان توب ان هو الا نذیر مبین یومنون دای به ایمان راړي قانون ارچا سوګ د چ گمراه ک الله تعالی غلرا نوې دغه د پارا سوکلار خودن کې و یذر مو فریق دی دی لرا فی طغیان په سر کښې دی کې یا مهون متردد وړاند یسالونک نفی د علم غیب د غیر الله نه تاسو کې د استانا په بار د قیامت کې ایا نمر ساه چې کله به یو درې دل دی وایا اول جواب او وایا بشک خبره د علم دغه زما رب څخه دی حفیون عنها عالم په دې باندې قل اوایا انما علم عند الله یقینا خبر ادا دا علم دا غي الله څخه دی ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن جمهور د خلکو نه لا يعلمون نه پويږي قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا نفي د شرک فی التصرف نفی د شرک فی التصرف قل اوایا لا املک لنفس مالک نیما زه د پاره د خپل ځان نه فند فیدې رسولو ولا ذره نه د zarar لرکولو الا ماشاء الله مگر لیکن اغه سوچ خو خشي د الله تعالی کیږي اغه سوچ د الله خو خشي ولو كنت اعلم الغیبه وی خزانه خراتو خیا کنه خزانه راتو خیا نو داغه جواب الله اکبر ولو كنت اعلم الغيب کچری وېزو اعلم الغيب چې پوی دې په غیب باندې یعنی د خزانو په ازایونو باندې لستکثرتو نو جمع کړي به ما جمع ډیر کړي به ما ځان لا من الخير د خیر نه خیر دنیوي ما بزان د پاره ډیر خیر جمع کړو مال به می جمع کړو راو باسلی به ما لستخرج لستخرجت راوخ کلی به ما د ډیر خیر نه ما بزان ل ډیر خیر راوخ کلو و ما مسن یسو او نه بورا رسیدلې ما تاسو قسمه تکلیف ان انا نه مز الا نذیر مگر ز ال انا نه مز الا نذیر مگر يرون کون کې او زیر ور کون کې د پاره دا قوم چې یقین کوي او هو الذی د الله تعالی ذات ته مدارک دې ځکه معنا کوي چې زه خو صرف بندې منو ان انا الا عبد ارسلت نذير و بشير زه خو زیر ورکون کې او مانسو زیر ورکون کې او دارنګې ير ورکون کې بندې ما بندا نور دا ما کې صد خدای توپ دانشته چې ظالم الغیب ما متصرف ما هو الذی دا اوس بل آیات چې متعلق دی د دوی می داوی سره د شیطان تابعداریونه کوي ګینه گمراه به مو کی هو الذی دا الله تعالی ذات خلقکم چې پیدا کړی تاسو لرا من نفس واحده د یو نفس نه وجعل منها او ګرځولې دا منها د جنس د دغه منها د جنس د د نفس نه زوجها بی بی د لیس کو نه الیه د لپاره چې سکون حاصل کی آرام حاصل کی الیه پسنګ د دې کې سنگ د دې کې د خپل بیبي سره آرام حاصل کی فلما تغشاها ګور تر دغه پوره خطاب د حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام سره او رستو چې کوم ده فلما تغشاها دین خطاب د حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام سره نه ده نو چې کم خلق دی ځای کې واقعیا ذکر کړي او هغه وایي چې آدم علیه الصلاۃ والسلام بچی بنه پایدل بیا شیطان وسخه راغې دی دواړو ته وی چې تاسو خپل بچی لرا عبد حارث نوم کې دی نو دیبا شیطان حارث د شیطان نوم دی نو دیبا چې کم دی بیا پایږي تاسو حارث نوم کې دی نو دا خبره چې کم دی غلطه ده دا بالکل غلطه ده او انبیا د دینه پاک دي او اسانه توجیه بس دک ده چې فلما تغشاها نه خطاب یا چې کم دی اغا عام دی او د دای سره نه دی الله اکبر دا اسانه توجیه ده او نورم توجیهات په دې ځای کې دي ګڼ توجیهات دي په دې ځای کې الله اکبر او په دا واقعیا باندې ګڼو مفسرینو رادونه کړی دي لکه تفسیر تفسیر افسانه پای کې ابو الحسان عبدالرؤف میاوالی آ کړی دی دارنګ علامه ابن کثیر علامه قرطبی دارنګ په دې ځای کې غاڼو روایت چې کوم نه راغست دي او سپکه آثار دي ټول رد کړي درې آثار اول درې تفسیرونه دارنګ هغه آثار چې سور راغلي په دې باره کې او هغه حدیثونه هغه ټول هغه رد کړی دي لکه علامه روح المانی علامه ابن کثیر علامه روح المانی تلونه قسم مشکل شوی د پدې ځای کې علامه ابن کثیر خکردار ادا کړی دی بهترین رد کړی دی احکام القرآن د ابن عربی غرض کړی دی کتاب التسهیل دارنګ نور علما کرام پاغه باندې ردونه کړی دی بیزاوی بهرمو کچره را کتا مونږ ته صالحن روغ را مټ بچي یا صالحن الک لنکونن نشوب مونږ خامها د شکر گزارو موحدیننا فلما اتاهما اوس نفی د شرک په دعا پس هر کلا چې ورکې دی دوال لرا صالحن روغ را مټ بچي یا الک بیا ګرځوي دای د هغه د پارا شرکا شریکان فيما اتاهما پاسه کې چې ورکړي وي الله تعالی دای دوال لرا فتعال الله پس چت الله تعالی دا سنا یشرکون چې دای وسره صدر ګرځي ایو شریکون ما لا یخلق شیئا آیا هی صدر ګرځي دای آس چې نه دی پیدا کړی ایس شی او هغه په خپل پیدا کړی شوی دی ولا استطيعون او طاقت نه لري غي د لپاره نصرند امداد او نه د خپل ځان لپاره امداد کول شي الله اکبر هغه اسم نشي کوله ګوره یو خلقون پیدا کړی شوی دی دایو سره دا د دای خپل کاری چې بوزي ولا الله ورکی وای دا د پلان کې بابا فضل وکنه دا وګوره د پلان کې پیر سه فضل وکنه دا د فضل بیا ولا شریکان ګرځي الله اکبر یو کفر خونه دی خلکو د دنیا کفریات دي او لګیا دي مشرکین هر شي کې چې کم دینو د الله سره خلق ایصدار وګرځول او د الله سره برخیدار وګرځول او دا واقعیا دا به ځان له مستقل کلام شو د پلم ما تغشاهنا او واقعیا د حضرت آدم علی السلام نه چې دا شو دا خبره بالکل غلطه ده آدم علی السلام د شرک نه بالکل مبرئه سواون علیکم برابر دا پتا سو باندې او دا او ته مون کبلې تاسو دایلرا ام انتم یای تاسو سامیتون غلی کچغه وتاوي او کنه وي پس برابر ده په دې باندې د تاسو په کار ناوري ان الذين تدعون بشک ا کسان چې بلې تاسو ما سوا د الله تعالی نه عباد امثالکم بندگان دي پشان تاسو تاسو اونته بندگان دي اذا مات فيهم الرجل صالح او نبي بنى على قبره مسجدا هر کله چې دای کې یو نیک انسان وفات شو یا ما پیغمبر وفات شو نو بنى على قبره مسجدا بیا به دا په قبر باندې جمعهتونه جوړ کړه عبادت خانه التبتل نو د مرګ نه پس به وته چغي وله نو الله رب العزت اوس د اغینا هغه ار سنفی کوي و د دای اوس هغه خپین دی پاتې د مرګ نه بعد د مرګ نه بعد چې کوم دی هغه لاس نه دی پاتې د دای د مرګ نه بعد هغه سترګې نه دی پاتې هغه غوګونه نه دی پاتې الله اکبر ساجيبه دا ده ک بوتان شي نو بوتانم غره ک چا ویل دي کبوتان شنو بوتانم د نیکانو بزرګانو په شکل باندې خو قران صفا ذکر کوي عباد امثالکم او حدیث کې راځي تخذو قبور انبیاء مساجدا اذا مات فیهم رجل صالح بنوا علی قبره مسجدا دا تشریح بل پیغمبر فاک کړی دا خدا چې کم خلق خبر نه د زمانه د جاهلیت نه نو هغه بیا تش بوتانو سره دا تړي بوتانو سره خاص کړي دیو جن د حضرت عمر قول دی هغه وایي الله اکبر هغه وای انما ينقض عرى الاسلام عروه عروه اذا نشا في الاسلام من لم يعرف الجاهليه اغه سړی چې په زمانه د جاهلیت کې اسلام کې پیدا شو زمانه د جاهلیت نه نو خبر د اسلام یو یو کړه براخلی او ماتای وي دا جاهلان خبر ندي الله ګور نفي کوي الہم ارجل يمشون بها عاشتر دای د پارا اغفه يمشون بها چې د تلل کوي په ایمان دي عاشتر دای د پارا اعلی سنا يبطشون چې عمل کوي دای بها پای باندې نیول کوي دای پای باندې نه نه نه خپېشت ده نو څنګه پاسې منځونو کې څنګه حیات جسدي او عنصري دنیوي شوایا څنګه پاسې منځونو کې هغه څنګه اغلاس ولشته چې عمل پکې کوي